بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا د خپل دین بیان شو ورسره وسره اخیری کې د خصوبت بیان شو الکه چې صحبت کوي دوستانی او تعلق ساته ناسته پاسته کوي د دیندارو خلکو سره کوي چې بیا پرز د قیامت هم د دې خلکو سره ستاسو صحبت اوس د دې خولي قران مجید د دې خولي دین د حفاظت لپاره مسلمانانو ددې کافرو سره جهاد کوي د قران حفاظت د مسلمانانو د حیا او د عزت حفاظت وی دا په هیڅ شي کې نشته دی نه په جلوسونو کې شته نه په بل څه کې شته صرف په جهاد فی سبیل الله کې دی چې د خلکو سره جهاد کوي د جهاد صورتونه ښيي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اے ایمان والو خذو راواخله خذو راواخله حذرکم سامان د جنگ ستاسو حذر هغه سیس ته وایي چې په میدان جنگ کې په هغې باندې ځان ساتي خو څنګه وځې موقع ته ګوره چې موقع کې څونه خلکو ته ضرورت وو فنفرو تاسو وځې صباتن وړې وړې ډلې نن خو نه ویل شو ما وی او به ویل شي بخاری کې نه را او صبات جمع ده یو ته صوبتون وای صوبه وړوکی جماعت ته وای حالات ته ګوره چې جهاد په ځای صوباتن بیل بیل ډلې ځنې داسې لار شي ځنې داسې لار شي موقع ته ګوره ځنې داسې لار شي ځنې داسې لار شي موقع ته ګوره صوباتن بیل بیل ډلې اوین فیرو یا اوسه جمیعا په یو ځای موقع ته ګوره که دشمن ډیرو غون په یو ځای باندې خواره واره کېږي اما ټول په یو ځای وځي او که نه دشمن لږو بېلې بېلې ډلې لاړ شي صباتن بېلې بېلې ډلې او انفرو یا اوځئ د الله په لار کې جمیعا په یو ځای و ان منکم الله وی ما ته معلومه ده چې دا ځنې خلک پکې ترخونه ګرئ و ان منکم یقینا بعضې په تاسو کې او یقینا بعضې منکم چې هغه ستاسو نه دی کلمه وی دا منافقان ته مراد دي و ان منکم او یقینا بعضې په تاسو کې تاسو جهاد ته لاړې منافقان دلته پاتې شو فإن أصابتكم کشر ورسیږي تاسو ته په دې جهاد کې مصیبت مصیبت مړی درته ورسی شکست درته ورسی نو دی دلته راوی دا بېمانه نه دی منافق الحمدلله شرمېږي نه الحمدلله شکر دی چې وسره تللی نیم کنی زه هم دغسې قتل شوی وی نو قال ووی دی چې قد انعم الله علی یقینا احسان وکړه الله په ما اسلم اکم ماهم هغه وخت کې چې زنوم د دوی سره شهیدا حاضر الحمدلله دا د الله احسانو چې زه د دوی سره حاضر نوم کني زه هم داسې مړ شوی وي ولئن اصابکم فضل من الله او کشر ورسیږي تاسو ته فضل د الله د طرفنا فتح عمومي غنیمتونه ورته ملو شي لیقولن نو بیا خامخا دی وی بیا خامخا دی وی د لیقولن نشدی نو دا به د دې سره رسو سره تعلق لري چې یا لیتنی کنت معهم دا خدا مس کی جمله معترضه ده چې که تکلیف د ته ورسی وی الحمدلله چې موږ سره نو که خوشحالي او ګټه د ته ورسی نو بیا دا نور خبرې کوي کاش چې موږ مو سره وي اوس دا تبه د سره ستاسو د دې منځ کې دوستانه نه وه دوست خو دې ته وایي چې د دوست سره په هر وخت کې شاملي په خوشحالۍ کې هم وسره او په تکلیف کې هم وسره اوس دا کم ځای کې دوستانه شو چې په خوشحالۍ کې را سره یې او په تکلیف کې را سره نی لیقولن نو خامخا بیا دی وی او دا خبره کوي که لم تکم بینکم لکه ته به وی چې نو په منځ تاسو کې و بینه په منځ د ده کې مودتون دوستانه لکه ته به وایې چې دا منافقان د سره تاسو پیژنم نه خالی د دنیا لالچ دی لیقولن بیا دی خامخا وای سوی داسې لاسونه مروړي یا لیتنی کاش چې زه کنت معهم وی د دوی سره کاش چې د مسلمانانو سره زه وی فافوزا زه کامیاب شوی وی فوزن عظیما په کامیابی لوی سره دا غنیمت ملاویدل ناپوی ځان ته سوی لوی کامیابی جهاد کامیابی نه غنی فافوزا زه کامیاب شوی وی فوزن عظیما په کامیابی لوی سره د دې وجه نه منافقانو ته ګورئ مه مخلصانو تاسو ته خبره ده فلیقاتل او دې جنګیږي فلیقاتل او دې جنګیږي فی سبیل الله پلار د الله کې د الله پلار کې دې او جنګیږي سوک الذین هغه خلق یشرون الحیات الدنیا چاوی خرسی جون د دنیا د یشرون یو معنی اغستل دی یو خرڅول دی دلته معنی کوي خرڅول او او د جنگیږي د الله په لار کې هغه خلک یشرون الحیات الدنیا چې هغوی خرڅوي ژوند د دنیا داسې وایي ربه دا د دنیا زندګي په تا خرڅوم او د دې په بدل کې د نه څه شی اخلم جنت یشرون الحیات الدنیا چې هغوی خرڅوي ژوند د دنیا هلکه په څه شي خرڅوي پیسې پکې څه اخلي بالآخره په آخرت ومن یقاتل او هر هغه څوک چې ومن یقاتل او څوک چې جنګیږي فی سبیل الله په لار د الله کې د الله په لار کې میدان ته ووتې بس کامیابې فیقتل او هغه هلته قتل شو د الله په لار کې ووت په میدان د جنګ کې هغه قتل شو او یغلب یا دې غالب شو فتح یې وموندله، غنیمتونه یې راوړل، فسوف نؤتیه زر دی چې موږ به ورکو هغه ته اجرا عظیما بدله لویه. تاسو بخاري کې ووی چې د مجاهد کومه درجه ده، کوم مقام دی؟ وما لکم سدی تاسو لا لا تقاتلون چې تاسو نه جنگيږي فی سبیل الله پلار د الله کې د الله د دین د چتېدو لپاره نه جنگيږي وما لکم سدی تاسو لا لا تقاتلون چې تاسو نه جنگيږي فی سبیل الله په لار د الله کې د الله په لار کې والمستضعفین او پر اخلاصولو د کمزورو کې په مکه مکرمه کې ډېر ماشومان دي خواران ښځې دي ما خوارانې بوډاګان سړي دي او دې کافرو چې دې پابندي پرې لګولې ده بار نشي راوتی نو چې لږ پاسه او دغه کمزوري خلک د دې کافرو د پنج نه راخلاص کې والمستضعفین او پر اخلاصولو د کمزورو کې هغه کمزوري څوک دي من الرجال د سړونه بعضې سړي دي چې کافرو هغه تړلي دي او ګرفتار کړي دي والنساء او د ښځو نه والولدان او د وړو ماشومانو نه عبدالله بن عباس به وي زه او زما مور محترمه دام د دوی نه وه عباس عبدالله بن عباس هم په مکه کې و پلار نه راپرېښوده، د ده مور وه، هغه هم چې وي په مکه کې وه، پابندي وه پرې. ښه والولدان او هغه د ماشومانو نه هغه سړي ښځې ماشومان کم چې نن الله ته لاسونه اوږده کړي دي او د الله نه سوال کوي چې ربه د دې ظالم قوم او د دې ظالم علاقې نه موږ وباسي الذين هغه کمزوري خلک یقولون چاغوی وی په دعا کې ربنا اے زمونږ ربا اخرجنا وباسه مونږه من هذه القريه د دې کلي نه دغه وخت کې مکه د کفر وطن نو رب ته مونږه وباسه د دې کلي نه او د دې مکې نه کم کړي الظالمي اهلها چې ظالمان دي اوسیدونکي دي رب د دې ظالمانو د کلی نه منګه او باسا نو اسه خونی شي وته وجعلنا او تو ګرځوا زمنګ د پاره ملتون کا د خپل طرف نه ولین دوست رب د خپل طرف نه را یو دوست پیدا کی وجعل لنا ته وګرځوه زمونږ دپاره من لدنک د خپل طرف نه ولیا دوست وجعل لنا چې زړه را باندې خوږ شي وجعل لنا او ته وګرځوه زمونږ دپاره من لدنک د خپل طرف نه نصیرا مددګار چې زمونږ د دې ظالمانو نه بدله واخلي دا دعاګانې به د کمزورو خلکو کولې مزری استاد وای الله د دې خلکو دعا قبول کړه فاطم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه او د مکی یو ډیر نیک سړی و عتاب ابن اسید به وته وی هغه د مکی امیر مقرر کو امیر تاسو وای گورنر د مکی عتاب ابن اسید د گورنر مقرر کو او دا عتاب بیا پاسید او دا ظالمان ندی د غوګونو نه رونی ول او چې چا سره ظلمونه کړی هغه نه بد دا وی بدل ته واغشت الذين الک جنگيږي ګوريار څوک مدلي مسلمانان هم جنگيږي کافران ولې نه جنگيږي کافران سونه لری لری وطنونه ته تللی دی ولته جنگيږي الذين امنوا خو فرق لګ دومره دی مقصد بیل دی الذين امنوا هغه خلک چې ایمان راوړي یقاتلون هغوی جنګیږي فی سبیل الله په لار د الله کې چې د الله دین اوچت شي والذین کفروا او هغه خلک چې کافران دي ام جنگیږي یقاتلون هغه جنگیږي فی سبیل الطاغوت په لار د شیطان کې طاغوت منع کوي غټ سرکش په لار د شیطان کې هغه وایي چې اسلام ته رکاوټ پیدا شي دا رسمونه او رواجونه دا غالب شي نو د دې وجه نه غالبا معلومیږي چې تاسو اولیاء الله شوې او دا کافران اولیاء شیطان شو نو فقاتلو تاسو او جنگیږئ اې د الله دوستانو اولیاء الشیطان د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان یقینا چل او مکر د شیطان چې دی کان ضعیفا هغه کمزور دی خالی چې لږ اسلم راواغشته او لږ خرش پرش مو کړل بیا د دې ټینګ نشته بس بیا ختمې دوه ولر یرس بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکي یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکي رب ته خپل رحم په مونږ باندې وکي رب زمونږ د حالاتو اصلاح تو کی ربه زمونږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي ربه توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه مونږ ته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث هم صحیح پوهه کړي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ بچو او کورنو ته هم ورکړي ربه د دې خیر او برکت په قبر کې مونږ ته راکړي ربه په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې ربه د قرآن او د حدیثو د خیر او د برکت نه مونږ ته مه محروموي ربه دا قرآن او حدیث زمونږ د پاره ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي په آخرت کې هم الله اجر ورکړي الله وته صحت عاجله کامله مستمره وته ورکی دما خاص کر ملګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو د قومونو ته دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي خاص کر په بازار کې موجوده حالاتو کې ډیر کمزوري ده، د ژوند ډېر دغه دی، ګراني ده، پرېشاني ده، خو دعا وکړئ چې ربه په خپل کرم سره دا پرېشانۍ زموږ نه لرې کړي، دا تکلیف زموږ نه لرې کړي. د ملګرو بچیان بار دي، هغوی ته دعاګانې وکړئ چې الله یې کامیاب کړي. خاص کر عمرو والا تللي دي، زموږ یو ملګري دوه دي، هغه هم عمرو له تللي دي، ورته دعا وکړئ چې الله پاک هغه ځای کې اعمال هغوی ته اسان کړي، صحت ورته الله ورکړي، مقبول یې الله خپل وطن ته راولي.